ګوره د بنی اسرائیل غونتی تاسو د الله د حکم نه ورسکی گئی ما په قتال فی سبیل الله د الله د دشمنانو سره جنگ کول په هغه باندې فرض شي لازم شي نو هغه د الله د حکم نه منلو د دین او سکیدل نو په دې آیات مبارکه کې اوس د بنی اسرائیل نور خباستونه ذکر کړي چې د الله او رسول د حکم په مقابله کې د خپل آرا او عقلي خبرې پیش کوي وقال لهم نبيهم ویلی دوی ته پیغمبر دوی ان الله قد بعث لكم طالوت ملکا یقینا الله مقرر کړل تاسو د طالوت بادشاہ او امیر ځکه دی ویلو چې موږ یو امیر او بادشاہ مقرر کړ نو دای بیا خپل آرا او عقلی خبرې شروع کی ځکه د دې په نس باندې د امارت او د مشرۍ معیار صرف نسب او مالداری وا نو دای اعتراض شروع کو چې ونحن احق بالملك منه مون خو د امیرای او د بادشاہي ډېر حقدار یو د دې طالوت نه مفسرینو ذکر کړی دغه په بنی اسرائیلو کې دوه غټ خاندانونه وو یو لبه سبق النبوه وی چې پاره کې د نبوت او د پیغمبري سلسله را روانه وا او دویم خاندان چې غیل بسط المملکه ویل کې دي شو چې پاره کې بدلی حکومت را روانو مشران او بادشاہان له نو طالوت د دې دواړو نه نو نه د دغه خاندان نو کم چې صفت النبوه او نه دا خاندان نو چې دی ګور لصفت المملکه وي او دې طالوت له مفسرینو ذکر کړی چې په تورات کې ساول ویل شي د نوم په تورات کې دی ساول ذکر کړي او امام قرطبي رحمت الله عليه وی طالوت ور لپاره اعتبار وی لطوله دم لوړ سره یو نه ځکه ورله طالوت وي نو طالوت د دې دواړو خاندانونو نه نو بلکې د بنیامین په اولاد کې و دوی اعتراض وکړو چې دی خو حقدار د بادشاهۍ او د امیرۍ نه دی په کار د چې بادشاه او امیر دا یا د ست النبوه نه یا د ست المملکه نه نو الله رب العالمین دا پیغمبر په جبه ورلوي چې الله دل غرواله ورکړي غرواله خاندانونو پورې نه دی الله چې څوک ورسوي نو غرواله ورسوي او زیاتواله ورکړي الله دل رب علم او جسم کې ابن عباس رضی الله عنهما دا غي قول امام قرطبي ذکر کړي وی کان طالوت یومئذ اعلم رجل فی بنی اسرائیل واجمله واتمه طالوت په بنی اسرائیل کې په دغه وخت کې د ټولو نه لوی عالم د ټولو نه خیستا او پوره انسانو او مفسرین ذکر کړی چې د زیادت فی العلم نه زیادت فی الجسم نه مراد یا حقیقی مضبوط والے دی چې الله مضبوط جسم او مضبوطه باج ور کړی وا او یا دا زیادت فی الجسم کنایه د شجاعت او د بهادرینا دارنګ د لوی همت نه دې شجاع او بهادر دې د لوی همت خاوند نه او دغه پیغمبر دی بنی اسرائیل لوی چې د دې طالوت د امیرای او د مشرای د صحت نه او علامه دا ده چې تاسو له یو تابوت او صندوق راشي کم تابوت او صندوق چې د دې نمخ کې جالوت والو قبضه کړو او هغه ته نه دا وړو او دا بیا چې کله دای له صندوق راغې ملائکه پر راتلل وکړ نو ای در سليمان عليه السلام پوری د دې يهوديانو سره او د تاریخ د وینا مطابق دا د دې سره او تر دې چې اوس هم وي په هیکل سليماني کې دفن نه او په دې صندوق کې سکینه او بقیه وا نو د دې سکینه او د بقیه نه مراد څه شی دی یو صندوق براشي چې پاغه کې بس سکینه وي او پاتې شوی نخې به د آل د موسی او د آل د هارون علیهم الصلاۃ والسلام نه مفسرین په دې کې ګڼ اقوال ذکر کړي تفسیر اضواء البیان په سکینه کې و اقوال ذکر کړي او فتح البیان پنځه اقوال په دې کې را نقل کړي اصل کې بقیه ویل کېږي چې د یو شی زیات عیسی دارنګ عمده او خلی سیزلم بقیه ویل کې دی شي بعض وی چې په دې کې د موسی علیه الصلاۃ والسلام امسا وا دارنګ د موسی علیه الصلاۃ والسلام پړی پیزار او پټکه او او عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما وی چې د تورات د تختو د الواح او آثار په دې صندوق کې امام مجاهد او امام عطا وایي چې د بقیه نه مراد تورات دی او داغه علم دی چې داغه علم او د تورات څخه نسخې پرې کې پرتې وي او ابن عطیه رحمت الله علیه وایي چې صحیح خبره ده ده چې په دې تابوت کې د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام باقیات او آثار چې پاغه سره نفس د مسلمان له تسلی حاصلې ده او بعض مفسرینو تاریخا ذکر کړي او اهل علم ویلي چې دا اسرایلیات دي دا صندوق د دینه عمالقه وړو او به په ډیرانونو کې خخ کړو نو غي الله د دې د وجنه هلاک او تباکل بیا نور قومونه یو د دې بیزتی کول نو هلاک او تباکل تر دې پوري چې دای خپېمان شول او په سارو غواګانو باندې دا صندوق وتړلو او بنی اسرائیل طرف له غواګان را خوشی کی او اهل علم په دې باندې رد کړ چې قران کریم دا وایي چې دا صندوق به ملائک راوړي او دا هغه وخت پیغمبر دی بنی اسرائیل له وی چې د طالوت د امیرای او د مشرای نه او علامه بدای چې سار تاسو را پاتای نو کوم صندوق چې پاغه کې د انبیای کرامو د آثار او نحوی او تاسو نه جالوت والا او دشمن کې قبضه شول او سحر به موجود دا به د دې نه خی دا طالوت تاسو امیر دی والله مقرر کړي نو پدې کې باقی مند آثار د انبیاء کرامو چې دوی په هغه باندې تبرک حاصلولو د انبیاء په آثار باندې تبرک حاصلول برکتن استعمالون دا جایز دي ګڼ آثار پر راغلي دي احادیث پر راغلي لکه صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اودس مستعمل وببل استعمالونی او په خپل بدنونو به چولې دارنګ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وی صحابه کرام د ځان سره محفوظ کړیو او کله به غفوبو کې کی خود لغوب به اوس کله استعمال نه کی دارنګ د رسول الله علیه الصلاۃ والسلام لار مبارک صحابه کرام بور لاس نیول او خپل بدن باندې راخي بدن به پاغي مسکولو نو تبرک په آثار د انبیاء کرام علیهم الصلاۃ والسلام باندې جایز دي صحابه کرام کړي خدای نه رستو د نور اولیاء او صالحین په آثار باندې تبرک د اهل علم د صحیح قول مطابق صحیح نه دی ځکه د صحابه کرامو نه دا بیا نه دي نقل د ټولو صحابه په دې اتفاق او چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه وروسته مرتبه د ابو بکر رضی الله عنه دا خدا غي په آثار باندې صحابه کرامو تبرک نه لکړي دا غي نه وروسته د عمر رضی الله عنه پاغي دارنګ د اهل بیت په آثار باندې فصحابه کرامو چې بل اتفاق دا عمل پریته دا دلیل دلیل دا خصوصیت د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام او په سکینه کې اهل علم مختلف اقوال ذکر کړي دي خو صحیح خبره ده دا چې په دې کې د تورات هغه علم او د دې بعضې نسخې او تختې وي ویل دوی ته پیغمبر دی ان آیت ملکه یقینا نخد بادشاہ یو امارت دی طالوت ایاتیکم التابوت دا شراب شی تاسو له یو صندوق فيه سکینه افاغی کی و آرام د زړونی فاغی کی و تسلی وی ذکر الله په کتاب سره بندله تسلی حاصلی دا د انسان د تسلی او د سکینې سبب دی تحمله الملائکه اور تکړی به دې لره ملائکه او اهل علم ذکر کړی چې سکینه لفظ په قران کریم کې شپږ کرته راغلی دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وایي چې په دې باندې زما تجربه ده